چې ورسته په اسلام کې تعلیم ته ډېره زیاته توجه وشوه. د اسلام نه مخکې په جاهلي ټولنه کې په ښځو کې تعلیم بالکل رواج نه و. د لومړي ځل لپاره په اسلام کې د ښځو د تعلیم بنسټ بنا شو او د ښځو د تعلیم او روزنې په برخه کې زیاته توجه وشوه. په دور نبوت کې په لسګونو او سلګونو تعلیم والا ښځې موجودې وې چې هغوی د دین په نشر کې پوره پوره ونډه اخیستې ده د دې ښځو له جملې څخه یوه هم ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وه هغې ته الله سبحانه و تعالی داسې اوچت علم او فهم ورکړی و چې ډېرو صحابه کرامو د هغې په نظر باندې فتواوې ورکولې په اسلام کې د خوند او لورګانو د تعلیم ورکولو فضیلت او اهمیت اسلام د لورګانو او خوندو په تربیت او تعلیم باندې ډېر زیات اهتمام کړی دی ځکه چې سبا ورځ مور ګرځي او مور د ټولنې د اصلاح بنسټیزه ستنه او د نسلونو د تربیت لومړی مدرسه ده جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایلی دی من رزق بنات او اخوات فاحسن الیهن کن له سترا من النار یعنی چاته چې الله سبحانه و تعالی دوی لوڼې یا دوی خوندې ورکړي وي د هغو سره ښه سلوک وکړو په نور احادیثو کې بیا د دې شرح او وضاحت رغلی د نارینه اولاد او د ښځینه ترمنځ دا فرق ونه کو هغه ته نیکه تربیت ورکو ضروری شرعي علم وروخی او ته و دوزان پورې د هغې سه ښه سلوک وکړه دا به د ده د پاره د جهنم د اور نه یوه پرده وګرځي دا به د ده د پاره د جهنم د اور نه د نجات یوه وسیله وګرځي په اسلامي شریعت کې د نارینه او ښځو لپاره د شریعت د ضروري احکامو د ضروري علم دا زده کړه فرض ده ضروري معاملات، آداب او د ګناهونو او حرامو پېژندل. د پورته حدیث شریف شارحین د احادیث شارحین د پورته حدیث شریف په شرح کې وایي چې فرض عین علم چې تعلیم یې په هر مسلمان نارینه او ښځه فرض دی عبارت له علم عقاید څخه دی چې د الله سبحانه وتعالی د توحید او وحدانیت پیژندل د جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم پیژندل او د اسلامی شریعت د اوامرو او د نواهیو یعنی د د حرام شیانو د دو پیژندل او همدارنګه د اوداسه او غسل لمانځه، روژې، حج، زکات او نورو ضروري احکامو چې په روزمره ژوند کې یوه ښځه او نارینه هغې ته ضرورت لیري د دې پیژندل د دې زده کړه دا په مسلمان نارینه او ښځه باندې فرض عین دي. الموسعة الفكية الكويتي لك على الآباء والأمهات تعليم أولادهم صغار الطهارة والصلاة والصوم ونحوها وتعليمهم تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وأنهم بالبلوغ يدخلون في التكليف یعنی په مور او پلار لازمه ده چې خپل اولاد د بلوغ نه مخکې هغه که هلکان دي او که نجونې هغې ته د شریعت ضروري احکام ور زده کړي لکه د طهارت، لمانځه، روژې او نور احکام او همدارنګه د شیانو د حرامو شیانو ورزده کول لکه او همدارنګه د غیر شرعي علومو څخه کوم چې ضرورت دی لکه د طب د نسایي ولادي څانګه ځکه چې د سړي دپاره د ښځې ستر لیدل دا جایز نه دي مګر د سخت ضرورت په وخت کې مګر دا علم معاصرو فقهاو فرض کفایي بللی په شرط دی چې د هلکانو او نجونو ترمنځ اختلاط او ګډون نه وي او حجاب مراعات وي په اسلامي شریعت کې د ښځې د تعلیم دپاره لاندې ضوابط او شرایط ټاکل شوي دي غوره دا ده چې ښځو ته ښځینه معلمه په یوه کامل ښځینه او باحجابه چاپېریال کې درس ورکړي خو که چیرته ښځینه معلمه نه وي نو د نارینه و دپاره د لاندې شرایطو او ضوابطو په صورت کې ښځو ته تعلیم ورکول دا جایز دي اول په جومات، کور یا مدارسو کې د نارینه او ښځو ترمنځ یو ځای درس ورکول یا اختلاط او ګډون ده حرام دی. امام بخاري رحمه الله د ښځو د تعلیم په باره کې له جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم نه دا حدیث نقل کړی دی. ان أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبنا عليك رجال فجعلنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روايات كوي جناب رسول صلى الله عليه وآله وسلم تا یو پیشنهاد وکا چې نارینه خو د ستا سره مصروف دي او موږ ته یو ورځ وټاکه چې په هغه ورځ باندې موږ د تا حضور ته حاضر شو او موږ ته وعظ وکړي او د شرع تعلیم راکړي نو جناب رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره صلی الله علیه و آله وسلم بیا د دغه ښځو سره یو ورځ تعیین کړه او په هغه ورځ دوی ته د شرع وعظ والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا فلا تجوز للمرأة أن تدرس أن تعمل في المكان المختلط بالرجال والنساء ولا تجوز لوليها أن يؤذن لها بذلك یعنی د نارینه او ښځو ترمنځ په مکاتبو پوهنتونونو او نورو کې اختلاط او ګډون د دین او دنیا د فار افغیم منکر او ستر فساد تی د ښځې د پاره جایزه نه ده چې په داسې ځای کې درس ووایی چې هلته نارینه او ښځې سره ګډ وی او د هغې د سرپرست د پاره جایزه نه ده چې هغې ته اجازت ورکړي په دې کې بیا نور تفصیل هم رغلی دی مثلا د اوس وخت کې داسې یو حالت دی چې د نارینه و د پاره هم ښځې خو دغه رقم د نارینه و د پاره چې مختلط پهنتون وي بیا نو به طب او انجینری دا به څنګه ویایي د هغې په باره کې علما لیکي چې که چیرته غیر مختلط پوهنتون وي نو په هغې کې د زده کړې وکاو که چیرته مختلط پوهنتون وي په یو ښار کې بل نه وي نو دا بیا ضرورت دی هغه د سترګو حجاب دا د مراعات کو او نو په دغه پهنتون کې د بیا نارینه زده کوونکي خپل تعلیم ته دا ادامه ورکوي یا نو اول شر دا شو چې د نارینه او ښځو تر مابین دا اختلاط دا حرام دی دا عظیم فساد دی او دا ستر منکر دی دوهم نارینه معلم که هغه ملا صاحب وي که قاري صاحب وي که معلم صاحب وي په کور کې وي یا جومات کې وي بالغو ښځو ته به د پردې تر شا درس ورکوي او که چیرته کوچني ماشومان وي او یا نجونې وي بیا مستقیما هم درس ورکولای شي ځکه چې د فتنې ویره هلته نشته ده الله سبحانه وتعالی فرمایي واذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب کله چې د هغوی نه تاسو څه شی غواړئ نو هغه د پردې څه شا وغواړئ همدارنګه به بی عایشه رضی الله تعالی عنه وای کان رکبان رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول الله صلی الله علیه آله وسلم محرمات موږ د جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم سره د احرام په حالت کې په سورلیو باندې تګ کولو فاذا هاذو بنا صدلت اهدانا جلبابها من رأسها الى وجهها کله به چې موږ د بیگانه خلکو سره مخامخ شو نو بيا به مو دا خپل ټکری د سر نه په مخ باندې کش کړ او مخ به مو پټ کړ فاذا جاوزنا کشفناه کله به چې د موږ نه د بګناه خلک تیر شول نو بیا به موږ ټکری لرې کړ د مخ نه نو ثابت شوه چې د نامحرمو څخه د مخ پټول دا په حجاب کې شامل دي د حجاب حکم او د نامحرم حکم عام دی په پیر ملا حضرت کاری معلم په دې پورې اړه نه لري وجاء في الفتاوى اللجنة الدائمة لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء الحجاب في المدارس خاصة بالنساء لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ولا معلم والمتعلمات یعنی په دې کې څه حراج نشته چې یو نارینه کس د ښځو مدارسو ته د پردې تر شا درس ورکړي خو په شرط دی چې هلته د زده کوونکو تر مابین اختلاط نه وي یا د معلم او متعلمینو تر مابین اختلاط موجود نه وي ځینې نور مصالح هم علماو کرامو ذکر کړي دي د امکان په صورت کې به نارینه معلم د لوړ سن لرونکی واده شوی او تقواداره سړی دا یو مصلحت دی چې معلم باید دینداره او تقواداره سړی وي کوم چې د پردې تر شا ښځو ته درس ورکوي وي دا مفسد او فاسد انسان نه وي د درس ورکولو په جریان کې به د ضرورت په اندازه خبرې کوي په خبرو کولو کې به نرمي نه کوي خوند هم چې کومه پوښتنه لري نو په نرمه او مینه ناکه لهجه به خبرې نه کوي او همدارنګه استاد ته هم په کار ده چې د ضرورت نه زیات خبرې دا وګدې نه کو والله سبحانه وتعالى اعلم وما توفيق الا بالله عليه توکلت و الیه